په دوه زره اوولسم میلادي کال کې د هېواد په لر او بر کې د یرغلګرو او کابل ادارې په بمباریو، شپنیو چاپو، ډرون حملو او توپچي بریدونو کې په زرګونو ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. کورونه، دوکانونه او سیمه ییز بازارونه ویجاړ شوي، مدرسې، ښوونځي او کلینیکونه بمبار شوي او په مختلفو بڼو وران شوي دي. همدا راز په زرګونو عام وګړي د طالبانو سره د اړیکو یا خپلوۍ درلودلو په تور نیول شوي دي او په پټو او ښکاره زندانونو کې شکنجه شوي دي. په ځانګړې توګه د افغانستان له پاره د ټرمپ د نوې جنګي ستراتیژۍ له اعلان سره په بمباریو او شپنیو چاپو کې ډېر زیاتوالی راغلی. د پنتاګون د اعتراف له مخې د افغانستان پر کلیو او بانډو یې د سپټمبر په میاشت کې اووه سوه او پنځلس بمونه غورځولي او د ډسمبر په شل ورځو کې یې هم اووه سوه او یو پنځوس هوایي بریدونه کړي دي. په یادو شوو بریدونو کې د سر زیات زیان ولسي وګړو ته رسېدلی، عام المنفعه ځایونه ویجاړ شوي او د خلکو مالونه له منځه تللي دي. په دوه زره اوولسم میلادي کال کې د زندانونو او زندانیانو وضعیت. اشغالګر او کابل اداره له زندانیانو سره د ټولو جنګي قوانینو او بشري حقونو خلاف عمل کوي. دوی په پرله پسې توګه محبوسین شکنجه کړي او په کلونو کلونو یې بې محاکمې په بندخونو کې په ډېر ناوړه حالت کې ساتلي دي. متأسفانه د بشري حقونو ټولنو او سازمانونو د بندیانو په اړه خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی، ځکه له زندانیانو سره د بد چلند په اړه یې چوپتیا غوره کړې او په ډېرو کمو مواردو کې یې هغه هم ډېر وروسته غبرګون ښودلی دی. د هېواد په مختلفو برخو کې یرغلګر او کابل اداره پټ او ښکاره زندانونه لري. په څرګندو زندانونو کې مشهور یې بګرام، پل چرخي او کندهار زندانونه دي. د اشغالګرو او ګوډاګیانو تر لاس لاندې په ټولو زندانونو کې هېڅ ډول قانون او بشري حقونو ته درناوی نشته، د بندیانو شکنجه کول، رواني ځورونه، اداري فساد، ناسم غذايي رژیم، چټل چاپېریال، د ډاکټر او درملو نشتوالی د یادو شوو زندانونو ځانګړتیاوې دي. په ځانګړې توګه په بګرام زندان کې ډېر بوږنوونکی حالت حاکم دی. بندیانو ته د افغاني کلتور او شرعې خلاف جامې وراغوستل کېږي. له کورنیو سره په میاشتو میاشتو د بندیانو ملاقاتونه ځنډول کیږي، بې کیفیته او کم خوراک ورکول کیږي، چې له امله یې بندیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي، د اړتیا پر مهال د ډاکټر او دوا نه شتون، ورزش او اړین قدم وهلو ته نه پاملرنه، د زندان د ساتونکو له لوري بندیانو ته سپکې سپورې ویل، د عبادت، تلاوت او ارام په وخت کې مزاحمت او شور جوړول او د مطالعې او سالمې بوختيا وخت نه ورکول په بګرام زندان کې حاکم وضعيت تشريح کوي. د روڼتيا د څار ادارې په خپل وروستي راپور کې په ډاګه کړې چې د افغانستان په زندانونو کې غير انساني چلند روان دی. په راپور کې ذکر شوي چې په دې وروستيو کې د زندانيانو سره ناوړه او غير انساني چلند اوج ته رسېدلی بندیان لومړنیو منل شویو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. د څار ادارې د بېلګې په توګه د څرخي پله، میدان وردګ او بغلان ولایتونو د لویو محبسونو وضعیت ته په اشاره ویلي چې په یادو شوو زندانونو کې اسیران صحي اوبو، خوراک، درملو او نورو اړینو موادو او توکو ته لازم لاسرسی نه لري. ډېری بندیان چې د بند ټاکل شوې موده یې پوره کړې، لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. بله جدي ستونزه دا ده چې په دې محبسونو کې د ظرفیت دوه برابره اسیران ساتل کېږي او ودانۍ په داسې غیر معیاري ډول جوړې شوې چې هره شېبه یې د نړېدو او په کې د اور لګېدو وېره شته. په لویه کې زندانونه د بشري حقونو د پایمالولو په مرکزونو بدل شوي دي. د یرغلګرو او کابل رژیم په ټولو زندانونو کې غیر انساني چلند جاري دی. په تېره له سیاسي اسیرانو سره د جنیوا د کنوانسیون او نورو بشري میثاقونو تخلف اوج ته رسېدلی دی. داسې اسیران شته چې یوه لسیزه یې زندان تېر کړی، خو تر اوسه داسې څه نه دي پرې ثابت شوي چې مجرم وبلل شي. زیاتره بندیان له شواهدو پرته یوازې د شک او تور له مخې نیول شوي او په کلونو کلونو د زندان په تورو تیارو کې ساتل شوي دي. له کلونو حبس وروسته چې هم پرې لګول شوي تورونه نه دي ثابت شوي، بیا هم د زندان د تورو تمبو شاته ساتل شوي دي. بله لویه ستونزه دا ده چې د کابل ادارې د نورو ارګانونو په څېر په زندانونو کې هم اداري فساد خورا لوړې کچې ته رسېدلی دی. د قاضیانو، څارنوالانو او وکیلانو یوه لویه مافیا فعاله ده. ښکاره قاتلان، غله او د بشري حقونو ستر ناقضین د پیسو په بدل کې خوشې کوي، مګر مظلوم او بې وسه بندیان په کلونو کلونو حبس محکوموي. په دوه زره اوولسم میلادي کال کې پر مدرسو، دیني عالمانو، ښوونځیو او استادانو بریدونه، د جنوري میاشتې پر دولسمه نېټه د بدخشان ولایت مرکز فیض اباد اتمې حوزې مربوط په خمبیل سیمه کې اربکیانو یوې دیني مدرسې ته اور ورته کړی. په پېښه کې قرآن کریمونه، کتابونه او نور درسي توکي سوځول شوي دي. د جنوري میاشتې پر پنځلسمه نېټه د کندوز ولایت د خان اباد ولسوالۍ داخلي عسکرو درې تنه استادان او دوه تنه زده کوونکي بندیان کړي دي. د فبروري میاشتې په پنځه ویشت مه نېټه د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند بسرام سیمه کې د مولوي حبیب الرحمن پر لیسه د داخلي عسکرو د هوان په برید کې دوه تنه زده کوونکي شهیدان شوي او د یوه ښوونکي په ګډون اووه تنه زده کوونکي ژوبل شوي دي. د فبروري میاشتې پر شپږ ویشت مه نېټه د کندوز ولایت د مرکز مربوط په بوزي کندهاري سیمه کې یرغلګرو د کورنیو عسکرو سره په ګډه چاپه کې یو ملا امام شهید کړی او یو شمېر ولسي وګړي یې اسیران کړي دي. د مارچ میاشتې پر پنځه مه نېټه د بلخ ولایت د البرز ولسوالۍ په سردره سیمه کې داخلي عسکرو د چاپې په مهال یو جومات په بمونو الوزولی او لس تنه ولسي وګړي یې تر وهلو وروسته بندیان کړي دي. د مۍ میاشتې پر شپږمه نېټه د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې داخلي عسکرو دوه تنه استادان مولوي امرالدین او قاري بشیر احمد چې د وردوج ولسوالۍ د قلات سیمې په یوه دیني مدرسه کې استادان وو تر نیولو وروسته شهیدان کړي دي. د جون میاشتې پر نهمه نېټه د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ د پله په سیمه کې ځايي پولیسو د مدرسې یو شاګرد شهید او بل ټپي کړی دی. د جولای میاشتې پر پنځلسمه نېټه د کندوز ولایت مرکز کې پامیر هوټل ته نږدې د یرغلګرو په هوایي برید کې ځايي مکتب ویجاړ شوی. د سپټمبر میاشتې پر یولسمه نېټه د غزني ولایت د قره باغ ولسوالۍ په شیر سیمه کې اربکیانو دوه تنه طالب العلمان شهیدان کړي او یو تن یې ټپي کړی دی. د سپټمبر میاشتې پر پنځلس مه نېټه د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ په مرکز کې داخلي عسکرو د مولوي کمال الدین دیني مدرسه کې سنګر نیولی او د مدرسې دېوالونه یې سوري کړي او زیات زیان یې ور اړولی دی. د سپټمبر میاشتې پر شپاړس مه نېټه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په اوریاخېلو سیمه کې اربکیانو د ځايي ښوونځي ښوونکی معلم جان محمد شهید کړی او د نوموړي دوه زامن یې ټپیان کړي دي. د سپټمبر میاشتې پر پنځلسمه نېټه د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ په مرکز کې داخلي عسکرو د ولسوالۍ مرکزي لیسه او د دغې ولسوالۍ اړوند فلول سیمه کې یو باب متوسطه ښوونځی له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلی او قرارګاوې یې پکې جوړې کړې دي. د سپټمبر میاشتې پر اوولسمه نېټه د غزني ولایت د یک ولسوالۍ په بالای سیمه کې داخلي عسکرو یو دیني عالم عبدالهادي اخوندزاده شهید کړی او یو زوی او مېرمن یې ورټپیان کړي دي. د سپټمبر میاشتې پر اووه ویشتمه نېټه د بادغیس ولایت د دره بوم ولسوالۍ بازار ته څېرمه د داخلي عسکرو د هاوان په برید کې د ځايي مدرسې دوه تنه طالب العلمان شهیدان شوي دي. د اکتوبر میاشتې پر دوه ویشت مه نېټه د غزني ولایت د ناوې ولسوالۍ په تنګي سیمه کې اشغالګرو چاپه وهلې د حمدالله او لطف الله اخندزاده په نوم ملکي هېوادوال یې شهیدان کړي، د ماشومانو او یوې مېرمنې په ګډون یې د یادې شوې کورنۍ لس تنه غړي د بندیانو په توګه له ځان سره وړي دي. د اکتوبر میاشتې پر دوه ویشت مه نېټه د زابل ولایت د شاجوی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ د لوړمرغې د غټ بټخېلو په سیمه کې یرغلګرو پر یو مسجد بمبار کړی، درې تنه طالبالعلمان یې پکې شهیدان کړي او پنځه تنه کلیوال یې بندیان کړي دي. د اکتوبر میاشتې پر دوه ویشت مه نېټه یرغلګرو د داخلي عسکرو په ملګرتیا د غزني ولایت د ناوې ولسوالۍ د څادر ومانده په سیمه کې چاپه وهلې اشغالګرو د چاپې په مهال د روحاني مشر قطب الله اخندزاده په شمول درې تنه ملکي هېوادوال شهیدان کړي او د یوې مېرمنې په ګډون یې د نوموړي کور ټول ماشومان له ځان سره وړي دي. د نومبر میاشتې پر اوولسمه نېټه د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په ملا عالم کلي کې اشغالګرو د داخلي عسکرو په ملتیا چاپه وهلې، دوې مدرسې او کورونه یې تلاشي کړي او د مدرسې د زده کوونکو په ګډون یې پنځه تنه ولسي وګړي بندیان کړي دي. د نومبر میاشتې پر شلمه نېټه د ننګرهار ولایت د شیرزادو ولسوالۍ میرکي خېلو سیمه کې اشغالګرو د داخلي عسکرو په ملتیا چاپه وهلې، یو تن دیني عالم مولوي صاحب شیریندل یې شهید کړی او درې تنه نور ملکي وګړي یې بندیان کړي دي. د نومبر میاشتې پر دوه ویشتمه نېټه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په عمرخېلو کلي کې یرغلګرو او داخلي عسکرو پر یوې دیني مدرسې چاپه وهلې، د ځايي خلکو په وینا، ګډو ځواکونو اته تنه واړه طالبان او حافظان راټول کړي، دېوال ته یې کښېنولي او بیا یې پر سر سر ویشتلي دي. د نومبر میاشتې پر شپږ ویشت مه نېټه یرغلګرو ځواکونو د لغمان ولایت د قرغیي ولسوالۍ په چارباغ او امبېړ سیمو کې د یو دیني عالم په ګډون پنځه تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او درې نفره یې بندیان کړي دي. د نومبر میاشتې پر اته ویشت مه نېټه د میدان وردګ ولایت د سیداباد ولسوالۍ کې یرغلګرو د چاپې په مهال د مکتب څلور تنه استادان بندیان کړي دي. په دوه زره اوولس میلادي کال کې پر کلینیکونو او عام المنفعه ځایونو بریدونه. د اپریل د میاشتې په لومړۍ نېټه داخلي عسکرو د هلمند د مرکز مربوط په باباجي سیمه کې چاپه وهلې، یو کور او یو روغتون یې په بمونو الوزولی، لس تنه ملکي هېوادوال یې چې اکثره یې کوچنیان دي، شهیدان کړي دي. په یاده شوې پېښه کې ملکي مرګ ژوبله د هلمند چارواکي هم تاییدوي. د اپریل میاشتې پر اتمه نېټه د لغمان ولایت مرکز مهترلام ته نږدې د قوماندان شریف په مشرۍ عسکرو د مهترلام او علیشنګ ترمنځ پل په بمونو الوزولی دی. قوماندان دغه پل په دې پلمه نړولی چې طالبان تګ راتګ پرې کوي. د نومبر په نهویشت مه نېټه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د مموزو په جانکخېلو سیمه کې اشغالګرو د داخلي عسکرو په ملتیا په یوه کلینیک او د بازار په دوو دوکانونو چاپه وهلې. د کلینیک چوکۍ، کړکۍ او نور مهم آلات او لوازم یې ویجاړ کړي دي. د ډسمبر میاشتې پر اته مه نېټه د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ په تنګي دره کې د کابل رژیم عسکرو او پولیسو یو صحي کلینیک چور کړی، ټول صحي سامان آلات، ادویه، چپرکټونه، د برق ماشین او نور لوازم یې وړي دي. یاد شوی کلینیک د سور صلیب له خوا اکمالېده او د همدې سیمې د خلکو د درملنې یوازینی روغتیايي مرکز و چې د رژیم د وسله والو له لوري چور او فعالیت یې فلج شو. د ډسمبر میاشتې پر لسمه نېټه یرغلګرو د داخلي مزدورانو په ملتیا د میدان وردګ ولایت د سید اباد ولسوالۍ د شیخ اباد په نوري او کوډي سیمو کې چاپې وهلې کورونه یې تلاشي کړي، خلک یې وهلي او په نوري کلي کې یې یو صحي کلینیک لوټ کړی، طبي توکي او الات یې ورڅخه وړي دي. په دوه زره اوولسم میلادي کال کې د ولسي مرګ ژوبلې څو بېلګې، د دوه زره اوولسم میلادي کال د فبروري میاشتې په نهمه نېټه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې د یرغلګرو په درنو بمباریو کې شپږ ویشت تنه ولسي هېوادوال چې زیاتره یې ښځې او کوچنیان دي شهیدان شوي او دیارلس تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مارچ د میاشتې په دوهمه نېټه د شپې مهال د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د الوګۍ بازار ته نږدې د ملي خېلو په کلي کې د یرغلګرو په یوه هوایي برید کې دوې ښځې، نهه تنه نارینه شهیدان او دوه تنه ماشومان ټپیان شوي دي. د مارچ میاشتې په درېیمه نېټه د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ په ژړ اخندزاده زیارت، تپه سعادت، تودنک، سپانځي او د بازار سره نږدې غټ کلي کې د اشغالګرو او داخلي عسکرو په بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون پنځلس تنه ولسي هېوادوال شهیدان شوي او درویشت تنه ټپیان شوي دي. د مارچ میاشتې په درېیمه نېټه ډېره خونړۍ ورځ وه. په همدې ورځ او شپه کې د هېواد په مختلفو برخو کې د یرغلګرو او داخلي عسکرو په بمباریو او توپچي بریدونو کې اته شپېته تنه ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د مارچ میاشتې په نهمه نېټه د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ په سړکي بالا عیساخېلو سیمه کې یرغلګرو په ډرون برید کې شپږ تنه قومي مشران شهیدان شوي دي. د مارچ میاشتې په دیارلسمه نېټه د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په دره سیمه کې اشغالګرو د جنازې په مراسمو بمبار کړی. په دغه بمبار کې دیارلس تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او پنځه تنه ژوبل شوي دي. د مارچ میاشتې پر دوه ویشتمه نېټه رسنیو خبر ورکړ چې د فراه ولایت مرکز او بالابلوک ولسوالۍ تر مابین د کنسک په سیمه کې داخلي عسکرو د ولسي وګړو دوه سوه کورونه په بلدوزرونو نړولي په خبر کې ویل شوي چې کورونه په داسې حال کې ویجاړ شوي چې خلکو ته د خپلو کورونو څخه د سامانونو او شیانو د ایستلو وخت هم نه دی ورکول شوی. د مارچ میاشتې په نهه ویشت مه نېټه د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې اشغالګرو ځواکونو د داخلي عسکرو په همکارۍ په چاپه او بمبار کې دېرش تنه ولسي هېوادوال شهیدان او ټپیان کړي دي. د اپرېل میاشتې پر اوومه نېټه د اروزګان ولایت قومي مشران په مرکز ترینکوټ کې د یرغلګرو او ګډ حکومت له لوري د هستوګنې پر سیمو د بمباریو او توپچي ډزو په احتجاج کې راټول شوي وو. دوی وویل چې په تېره اونۍ کې په لسهاوو ملکي وګړي، ښځې او ماشومان په دې بریدونو کې شهیدان او ټپیان شوي دي. د اګست میاشتې پر لسمه نېټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په پاین سیمه کې د یرغلګرو په بمبار کې شپاړس تنه ملکي هېوادوال شهیدان شوي دي. د اګست میاشتې پر اته ویشتمه نېټه د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د بخت اباد سیمه کې په معروب کلي کې د یرغلګرو په بمبار کې څلوېښت تنه ملکي هېوادوال شهیدان شوي، په شهیدانو کې زیاتره ښځې او کوچنیان دي. د اکتوبر میاشتې پر دولسمه نېټه رسنیو د ولسي جرګې د ځینو غړو او عیني شاهدانو له قوله خبر ورکړی چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په ګلدرې سیمه باندې د یرغلګرو په بمبار کې دوه کورونه ویجاړ شوي او څوارلس تنه ملکي هېوادوال د ښځو او ماشومانو په ګډون شهیدان شوي دي. د نومبر د میاشتې پر درېیمه نېټه د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ په سړکي بالا سیمه کې اشغالګرو او داخلي عسکرو په بمبارۍ کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي، پنځه ویشت تنه ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي او خلکو ته لوی مالي تاوان هم اوښتی دی. یرغلګرو د ولسي وګړو د تلفاتو څخه انکار وکړ، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یوناما تائید کړه چې په یاد شوي برید کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي. د نومبر میاشتې په نهمه نېټه د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ د ننګاباد بازار او شاوخوا کلیو باندې د یرغلګرو په بمبار کې دوه ویشت تنه ولسي هېوادوال شهیدان او ټپیان شوي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي او حیوانات وژل شوي دي.